الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم د نبی علیہ الصلات والسلام د سیرت مدنی دور واقعات شروع پنځما هجره کې جنگ احزاب خندق او داغه نه بعد بیا د بنو قریظه سره غزوه او جنگ جهاد شو د دین بعد سبیا مختلف واقعات نورم شوی پای کې یو مشهوره واقعا او سریه اغا د عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ چې یو يهوديو ابو رافع هغه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګلی او صحابه کرام ابو رافع چې خپل نوم سلام ابن ابي حق عقيقو دا یو يهودي او ډېر لوی د يهودو تاجرو اصل د شامو او تجارت لین دینې په دې حجاز باندې کو دا د اسلام او مسلمانانو ډیر لوی دشمنو او دا خپل سرمایا مال او دولت د اسلام او مسلمانانو خلاف لګاو جنگ احزاب کې هم د ډیر لوی سرمایا او دولت د احزاب له ورکړو څوک چې د مدینه خلاف راغلیو او په مدینه باندې حمله ورو ایله ډېر لوی پیسې او سرمایه ورکړه چې تاسو مسلمانانو باندې حمله وکړي حمله تاسو کې جنگ او پیسې بزو لګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا د احزاب د جنگ نه فارغ شو نو یو خو د الله په حکم جبرئیل امین راغلو او بنو قریظه په سلاړل ځکه بنو قریظه هم د احزاب په موقع د معاهده خلاف ورزي کړي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د ددا معاملې مونږ ته اوسپاره د سر مونږ پوښ ځکه چې د دینه مخ کې بنو قریظه او مسله هم د اوس قبیله د سردار پلاس او یو بل ډیر لوی دشمنو د اسلام کعب بن اشرف يهودي مولا دغه واقع مخکې تیر شوی هغه پس هم دا د اوس قبیله خلق تلیو نو دوی دا خبر او کړ چې د ابو رافع يهودي تاجر دا معاملہ نبی علیہ السلام ته مونږ ته حواله کړ د دې لپاره چې مونږ هم دا یو فضیلت او مقام حاصل کو چاوی يهودو دا سرکوبه کې لوی کردار ادا کړ حضرت دا اوس نو خزرج با دا کارنامه وکړي نو موږ ته هم دا فضیلت او ثواب او مقام ملوش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورک چې زه لاړ شي د پسې لاړ شي د په خیبر کې اوسېده هلته غټه قلاوه کاروبار لین دین تجارت په د حجاز علاقې باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته وې چې لاړ شه زنانو ماشومانو ته به سنوای پینځه کسان صحابه کرام تیار شو او دا پینځه وانا د دې خزرجو خزرجو کې بنو سلمہ یو خاندانو داغي یو پکې عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه دیم عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی بل ابو قتاده رضی الله تعالی بل مسعود ابن سنان رضی الله او بل خزائی ابن اسود پدې کې د عبد الله ابن عتی کې امیر مقرر ش مشر دیو دلالل خیبر ته ورسېدل د مدینې د خیبر کې پاتې کېدو د ډېره غټه قلا د دې يهودو غټه غټه قلاوي په مدینه کې هم د دې غټه غټه قلاګانې وي د دې بنو نذیر او بنو قریظه نو د دې يهودي خیبر کې غټ قلا او خیبر کې غټه غټه قلاګانې وي د دې يهود اي چې دی ورسېدل صحابه کرام نو تقریبا مازیګر نور پریوتو تقریبو او د ابو رافع يهودي تاجر ډېر لوی قلا و او په قلا کې د موسید او د د نوکران چاکران زمیداران دا ټول پکې اوسېدل لکه پوره یو وړه محله چې په قله کې دن دا قله غټه دروازه وا پای باندې پیرادار ولاړ دی چور رسیدل نو دیو قتل چې دا خوس د تناوا تلم ګران دي اګه چې د دې قله مخصوص محدود خلق دی څوکیدار پیجنی مون خو بار نه راغلی مونږ نه پیجنی جنده بسنګ زو نو بهر حال د دې مرګورو ته وې تاسو کینې د عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه د مشر تاسو کینې زور زما معلومات کوم چې د قلې ته په کومه طریقه باندې وردن نشو په دې کې د چلاړ ماخام ته قریب ټیم دی د دا سوکړل چې د دې ګیټ د قلې او دروازې نه بار داسې لګه فاصله کې نږدې صادر پزان واچو دا سکیناس لکه سړی چې د اسما دي د کینی په خوا بداسیو کنه وته یا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل نفدخل فاني اغلق الباب عبد الله د نوم دی خدای وته عبد الله په بل سنس کې وای کنه دا د چې عرب خبره کوي نو عام ارچا ته عبد الله وای اے دا الله بندا کدن ناراضی رانه نوځه ګینځ بیا دروازه بندو بس وی ما چې دا موقع ملو شو وی صادر مې همدقه سه په سر او چوم نه پیژني او تیار لګېدلې و وی زر دې ګیټ باندې رانه وات و چې به ګیټ رانه نه وته ما نورانه نه وته سره مې قتل چې اوس چرتزان پټکم ځکه روستو به بیا چې تیار شپه شي بیا به خپل کارروي کوي وایي په دې کې چې په ګیټ ننوتم نو خوا کې د سارو د خرونو وغیره دا استبل وغه غوجل غونته وي بس هغه سارو کې پټ شم دن قتل می څوکیدار وربنک شاوی روړه او دا ستا غونته میخ پکې و آی کې زوړند کړه ما دا چابي خو مې مولي ده ری پدې کې دی بس لاړ ار سړې دنه قله کې چې خپل خپل کور و غیره د هغه کې نه نوت ایو روایت کې دا سي راځي چې دوی دا ګیټ بند کړو او زناستم پدې کې الله پاک جیب کار وکړو دا ګټه واپس کولاو د دن قلی والا چرته یو کس نه بار خر پاتې شو نا خر پسې ګیټ کولاو نا خر کترا کتن زیمولی دم نو ماته आवाज وکړه لکه کدن ناراضي راځه ګین ګیټ بندو اوی جوړې زموږ د قلی سړی نه نه نه وتم ال تپټم د دې ابو رافع تاجر دا طریقه وا چې دیبا د قلې کسان د بو تراجم او د شپې ناس په غپ شپې کیسې کہانیان تر نا وخت پورې او بیا دا غینه بعد با چې خلک خوارو شو خپل خپل کوټو خپل کمرو یا خپل کورونو ته به لاړ خوارو شو وای بس دغه غب شپ شورو چغی دی خنداګانی دی کیسی دی او دا برافه بلا بالا خانه کې اوسې د برچت کې د سردار دی د قله او نا نور خلک دي سو کې زمیدار دي سو کې نوکران دي مزدوران دي وای ما خو چې چابي ولیدنو دغه شور کیسه و غیره شروع دي چابي خو مې لاس تکړه او دا اوازونه چې کله بند شو خبره یا ترې غب شپ زه پوه شم چې خلک خپل خپل کمرو ته شو بس وای چابي مې راواغشتا اول خو ځان ته گیټ کولاو غټ گیټ مین دې د پاره چې واپس کې تخت کوم چې رکاوټ راته نه نو ګیټ خو مې ځان ته کولاو بیا مې داسې وکړل چې ابو رافع کم کور کې او کم بر بالا خانه کې اوسېده پاړو باندې ورو ختم ورپسې گیټونه یو گیټ بیا د نبل گیټ بیا بلغه کمرې ته میزان ورساو د د خزو بچو منس کې پروت پدې کې یو ګیټ کولو کم خودن نه ځان پسې کونډه کم بیا بل تننو زما کولو کم دن نه بند کم لکه سړی رانو زی دن نه بند دا مې دې د پاره بندول چې که څوک د د आवाज مواز روزي او اوري نو چې ما پسې خوراره سی نه کنه چې راره سی راره سی ما بخپل کار کړي نو ګیټ به مې دن نه بنداو درې وانه ګیټونه مې دننه نه بند کړل کمرې ته ورننه وت او چې څنګه کمرې ته ورننه وتم نو تیار وا نو یو گزار مې وک او چې تور مې را خلاص کړه نو بچ شو رانه او تیار را بس پدې کې زر بار وروتم اچغه کړې باروتم لک سات غلو आवाज می بدل کو بیا ورنه نوت ما وته مالک یا بارافه ابو رافی څه چلو شو ادا خیالو جوړی دا زما د نوکرانو څوکیدارانو کې څوک دی ماته وګوره وې کنزلې وکړې کنه دا سرمایدار خلک غټ خلک خدا سپکه خلی ستا مور بورشه تباشه وګوره چرابانه توري گزارو کو او دا سه په ور پرې وتم بدی تورا چې د املا د اډو کې کرچار وکړل مې زکار مې وک بهادر خلکو صاحب کې یا کی आवाज د پردي قله کې لګیا دی او دا ډېر لوی بدمعاش شو د اسلام دشمنو وای بس بیا روتم چې روتم نو ګټونه مې کولاول او وتم روان خو هیبت او یرم را سره وا بهر سپومه دا د سپومه رانا وی په پړو را کوزیدم چې کلا د اخیری دوو پاټ کو تر ورسیدم نو زما دا خیال او رانا و د سپومه مای جوړ اسم کړه نا قدم می کله کله سړی لړ قدم وای چې می قدم وا درز را پریوت خپه مې ماته شو اوس هلته چغیم وای دی خوا یرم دا سړی را پسې رونه زی وای زر زر مې پټکې کوس کو نو اخو مې مضبوط مضبوط دی خپې نه تاوک او ګیټ کولو منډه مې ووتم با چې بار ووتم دا سه بادر خلکو مرګري ملری کینولې دي چرته بار او باغ وغیرہ کې یو خړ کې وې د گیټ نه بار بیا کې ناستم یما زم ترغه پورې نه چې سو پورې په دې غوګونو وونرم چې د مردار شوی دا سینه چرته بیا را نه بچی وې بار ناستم تر دې چې سحر شو سار دې پېشمنی ټیم کې आवाज وشو چې ابو رافع د حجاز هغه تاجر هغه مړ شو ما ایزا الحمدلله کاروش په دغه ګډ اخبا روان لاړم مرګرو لورو رسیدم او یې سچلو شو مې سچلو شو ارزه ختم شو په یک आवाज ځان سړی مې مردار او بیا دا غزینا را روان شو د خیبر نه مدینه ته نو مرګرو سره رو رسید بعض روایتو کې راځي هغه په سورلې باندې اوخ باندې سور کړی واس دغه د مدینه او د خیبر ترمنځ تقریبا 160 کیلومتر فاصله ده چل تر ورسیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته می اطلاع ورکړه چې ما یې سړی مردار ک نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو وته دغه چې دا خپه می ولګی دا داسې حالت ما ته خپه خورکا چې خپه می خورکړه نو بس نبی علیہ السلام په داسې لاس راخ ک داسې جوړ شو ته نه وای چې دی کې دا ماته و یا زخم و یا مسله و الله می هغه خپخ کړه نو په دې طریقه باندې دا غټ دشمن د اسلام سرمایدار چې مال دولت ټول د اسلام خلاف استعمالو نو دا یو سریه نبی علی السلام د احزاب د خندق نه بعد د پسې لېګلې و او په دې طریقه د د کار تمام کو ختم د بده مدینه په دې بازار کې ظلم زیاته کو ډیر لوی سود کاروبار والا سړیو نو سودی کاروبار او په بازار او مانډای کې نو دقه ظلم زیاته هم کو نو په دې طریقې بس دا شي نه ختم شو د دې ابو رافع د قتل متعلق سیرت نگارو کې اختلاف سو کوئی دا دریم هجره واقع دا سو کوئی پنځمه دا او سو کوئی شپږمه دا مونږ د شپږمې په خندق نه بعد بیان بلې یو سریه بیا د احزاب نه بعد او د بنو قریظه نه بعد شوی د احزابو کې یعنی جنگ خندق کې خوشا قبایل شریک شوی مکی والا ځان سره ودرولی نو بنیادی غټ سرغنی خو یو مکی والو او دارنګ بنو غطفانو او درم بنو قریظه وا يهود دوی غداری کړي وا نو الله رب العزت خو هغه احزاب ټول او تختول لاړل مکی والام پسپای شو غطفانم لاړل او بنو قریظه پسې د الله په حکم نبی علی السلام ورغه یې محاصره کړل دای کارم ختم بیا چې خوشا کمی قبیله و باندو کې باندچیان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس دوی تم سبق خودل غواړي دغه ټول د مسلمانانو خلاف جنگ احزاب کې مدینه باندې حمله ور شو نو نبی علی السلام د خوشا باندې چانو خوشا وړو وړو قبایل پسې سریه لګل شورو یو دستا صحابي مشر تال تور شاه بلال تور شاه بلال تور شاه نو په دې سریو کې یو سریا د محمد بن مسلمه رضی الله تعالی د لګلو قرطا یو علاقه د هغه ځای دغلته یو باندچیانو قبیله و نبی علیہ السلام ال تولیګه د دا واقعیا پشپګمه هجره کې شوی دا او لسم محرم با بس چې څنګه کال نوې شو دیولې دوی تقریبا نور لس ورځې دا سفر کړی دی دا سریه نور لس ورځې تیری کړي واپس شراتلل نو بس محرم میاش ختمیدون کې وایا یا ورځ نیمه پکې پاتې و دا محمد بن مسلمه رضی الله عنه ډیر بهادر صحابي دی عمر رضی الله عنه بعد بارا کې وی چې د پیا کې आवाज ځان د زرو کسانو مقابله کولی شي داسې بهادر او دارنګ جنگجو نبی علیہ السلام دو د مرګري دسته تیار کړ او دغه قرطا علاقې ته ولېګ دا د نجد پهاړي علاقه ده بره دال تلاړ د دې مدینه او د دغه علاقې تلو منس کې سو منزله سفر ده دی لاړل ال توره سید دیرش کسان او امیر محمد بن مسلمه دی دیبا د شپې مزل کاو او دروازې به چرته پټو وجه داوه چې هغه خلک خبر نشي دروازې ورزونو بیا خبري نو دی د شپې شپې به سفر کوي بهرحال دوی چې هلته ورورسېدل نو دا غځای خلک یو چینې سره دمکو لناست نو یو کس ورپسې ورولېږ چې وګوره دا کسان سوق دي انې د پوس کو سوق یې وی بني محارب یو نو دا خلک هم دغه احزاب کې شریک شي او تعاون نو بس دوی په حمله وکړه حمله په وکړه دی خپل سارو مارو خان و غیره سره دی وبو باندې راجم چې حمله وکړه نو لس کسان دی وجلیش نور تختیدل ګړی بیزه او دارنګ ساروی ماروی ته ونیولیش بیا دوی مخ کې روان شو نو مخ کې بلا یو قبیله و بنو بکر دا علاقه وا ال تورل دا غزه حالات معلوم کړل پای باندې عمله وکړه نای کې ملس کسانو وجل شو نور باندې رو براغه او تختې ده او داینم مال غنیمت وغیرہ تقریبا 150 سوخان درې زره غړي بيزي د مال غنیمت کرال او د مال غنیمت چې کم ترتیبو چې پنځمه حصہ بیت المال ته او باقی مجاهدینو کې تقسیم شو دوی چې کله واپس کېدل راتلل بنیادی نبی علیہ السلام دغه قبیله پسې لګلو نو پلار کې راځي یو ځای کې او قتل چې دونه دلاندې یو سړی وده او د سړی په سیوارا را پیسه ولکه سوکه او سکه د اصل کې روانو مدینه ته مدینه تراته نو چې تپو سیدو کو سوکینو د وتخپلا تعارف وغیرہ اړه رحم سړیو د دې قبيله سردار اهمه قبيله سردار نو مې سمامه ابن اوسال له یا رسو صحابي شوی دی رضی الله تعالی بس دیونی و دا د مسلمت الکذاب د قبيله سره یمامه مسلمه الکذاب د نبوت داوا چې کړو نو دا قبیله سردارو دا اصل کې د پنیت د عمره راغلو او د مسلمه الکذاب را لګلو دا وته عمره بو کې او چې واپس راځي مدینه کې با محمد رسول الله سلام پسې ورشه واغه او وجنه وسه چلوک نو صفاسات د پاره راځي خو صحابه کرام راوس چیرې وس نبی علیہ السلام ته یا رسول الله مونږ خو دغه دوه قبیله زهر کړي او دا غین آباد چې راتلو دغه سړیم په لارو مون نو مونږ له دې مراوس نبی علیہ السلام چولید وی پیجن لکه دا خو اهم سړی دی سمامه ابن وصال له د یمامه داغي سردار دی اهم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه قیدیو نبی علیہ السلام یې ځې ستنه پورې وتړه مسجد نبوي کې دروازې سره خوا کې ستنه پورې وتړ نه بس جیل هم دغه مسجد نبوي حالته وتړ وې تړ نبی علیہ السلام شپه چې 13 شو سار راغې او د جمعات کې دې د پاره تړلو چې ځکه دې شي کې چرته طلب پکې وي او زې پکې نو د مسلمانانو د عبادت او د مسلمانانو اخلاق و غیره ورګې دې شي مسلمان شي د ستنې پورې تړلې قیدی دی نبی علی السلام ولا راغې سار مانځنه بعد وته ما عندك يا سماما سماما څه خبر ده سدي د سره او دویمه خبره نبی علیہ الصلات والسلام ته دا وکړه کمال غواړي نو خاندان ته او قوم ته میتلو لګه چې سونه مال له بکاری بدر کې ما پرې او دریم دا د اسې مې معاف کینو معاف مې کا نو کو معاف د کلمه نو غره ډیر احسان منو شکر گزار به مې عمومي زه قدردان یم پای سړی قدردانی د احسان و سره سوکو کی نبی علیہ السلام ته روان شي سی وته ونه پرېو نبی علیہ السلام مقصد دا چې د باندې څه اثر وشي سبا بیا راغی بیا وته ما اندک یا سماما سماما سه حالت په ما قدرې خبرې وکړه که وجنې مې نو بدل مې خلق شتا که معاف کې مې احسانمن سړیم ټول عمر به شکر ادا کوم او که پیسې غواړي چې د لرولي نبی علیہ السلام بیا روان شو په درې مورز بیا راغی به ته تاسو هم دغه درې خبرې وکړه خو نبی علیہ السلام پوه شو درې مور سړی کې اثرات وغیرہ بدلو نبی علیہ السلام صاحب ته پرې ده پرې نه زیدي بچی دا سلاړو وت اثر خوشو درې ورځې بار او باغو پای کې غسل کو واپس راای نبی علیہ السلام ته ویلې وی بس کلمه وایا رات اسلام قبلو او نبی علیہ السلام ته قسم وخوړ چې په دې ځمکه باندې د ټولو نه ناخوخ مخ را تستاو او اوس دنیا کې د ټولو نه محبوب مخ را تستاو او په دنیا کې د ټولو نه ناخوخ کله و علاقه ستاوا او سره تر ټولو نه محبوب ستا دا کله و علاقه او په دنیا کې د ټولو نه ناخوخ او بدترین دین را تستاخ کارې د اوس را تستا دین د ټولو نه خوخ کار اسلام راوړو نبی علیہ السلام ته بیا خاندل وی د مرګرو د خمرې نه پاتې کړم عمره لروانو مو دیرونی و مره واستم اوس عمره سره سوکم عمره بکوم نبی علیہ السلام ورته زلال شو عمره لاړ شو خالته اله قبیلم نه خبر چې مسلمان شوی دی او د خو مکی والا هم ندي خبر او دا مشهور سړی او دا امامي سردار دی نبی علیہ السلام یې زومره لاړ شو د لاړ عمره لاړ مکه والا خلکو پیجند د چې کلا عمره کولا نو د مکه سردارانو دیم د غټ قبيله سردار دی او دا وی سم مفاد هم د سره تړلیو ځکه دا غلا غنم خوراک به د دوی د قبيله نه مکه تراتل کاروبار تجارت او دارنګ غلا دا غزین راتل ځکه مکه کې خپل غلا مالا نه کی نو د چې کله طواف کو عمره دا کوله غ عمره طریقې ټوله د اسلام وا او تلبیه چې ویل نو هغه تلبیه د اسلام تلبیه وا ځکه مشرکینو چې تلبیه وي خو وي چې لا شریک لک الا شریکا تملکه و ما ملک شریک دی نشته خو هغه شته چې تا ول اختیار ورکړي او د تلبیه د اسلام والو یې کې خلا چې لا شریک لک بس هغه سرداران به پوي شو او ته لکه ته صابي شوی صابي هغه وخت کې با چې شرک دین پرې خو اسلام به قبول کړي دی به ته صابي وي صابي معنی نوی دین والا د پلار نیکه دین پرېږه ته صابي شوی او ورته وی صابي شوی نه ما مسلمان شوی صابي نه مسلمانم بس چې دوی دا وریدل نو بس پوښی چې لکه د قوم د نبی علی السلام مرګره او نبی علی السلام ته خمکه والا غوسه دي نوې نوې احزاب نتلی دی غوسه ده بس دې مونیو ایونیو چې ویني وی گرفتار ک نو دوته ما ما گرفتار وای ګینه زما د قبیله یمامه غلا او تجارت پتا سو بن او په دې سره اثر نه کا د څه طریقې سره جواب ولېږي یمامه چې غنم او غله په بند کې وربشه ای په وربشه غلې بند کړ چې بند کړي ایو ته اطلاع راولېږي چې مونږ بس تجارت بند زر اخلاص کاله یو ایزا سړی اخلاص چراغ مدینه ته نبی علیہ السلام ته دغه څه چل نبی علیہ السلام متوي زکلی وطن دلار شه او بنه کپه دغه خو جنگو کنه دشمن سره د چلاړ د سردار د غلی ملي په بندې نو خزور ولا ورک احزاب کې دی راغلیو کنه نو نبی علیہ السلام په دې طریقه په غالا و غیره بند کړه داغه طرف چې دوی سرار څخه ختم شو د لوګي موګه تنگ کړ کنه نو بس نبی علی السلام له سوالونو مينتونو لرالل چیرې د ته وایا نبی علی السلام یې خزا کولو کې وات نو په دغه موقع باندې دا سمامه ابن اوسال رضی الله عنه نیول شو په دغه سریه کې چې کوم له محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ تلو نو دا بیا ګرفتاری او د د قید د د د اسلام سبب شو او بیا دغه یمامه او دغه علاقې د د د وجه نه بیا د مسلمانانو زیل کې راغلی او یو قسم لفتش بل واقعا په دې شپږم کال د هجرت کې د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ او د زینب رضی الله عنها نکاح وا دای د نکاح تذکرم سوره احزاب کې ده کنه او سوره احزاب هم د احزاب او خندق متعلق واقعات دي دا صحابي سیدنا زید بن حارثه رضی الله عنه دا ماشومو د خپل مور سره سفر باندې تل ماماګانو کرتل مور پلار کرتلا نو بس دا زوی و سره دی معشوم دی د عربو ظالمانو دا کارو جاهلیت کې چې بس زورور با آزاد سړی رونی او غلام نو پلا روانې په ډاکوان و غیره وروتل مورخه ولا پرېخه خدا معشومه ته اونیو دا زید رضی الله د گرفتار ک او غلام ک مور غریب چغی زوري جړه فریاد خو بس دا ماشومه ته واغس او دا ماشومه بیا مخ کې خرص کا بس غریب غلام شو د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو رشتہ دار د حکیم ابن حزام یې ورواره دی یا داسې سره رشتہ دار هغه د خدیجه الکبرى مال تجارت باغه اوړ راوړه تجارت کې وسره شریکو یا د تجارت کاروبار ولده کو نو دیبا تجارت لتراته دا زید چرتا د حکیم ابن حزام په پیسو واغش مکی تیراوز چې مکی تیراوز د یا ترور دا یا د ترلور دا خدیجه الکبرى ته ورک چې دا, دا یو غلام مې غسه دا بسې طالب خدمت الک د کشف پدې کې د نبی علی السلام د نبوت نه مخکله پیغمبر نو شوه نو خدیجه الکبرى سره نکاو شو اچ نکاو شو نو نبی علی السلام لا د خپل بیبي بی خدیجه الکبرى رضی الله عنها د آزاد ورکوي دا بستا خدمت کوي ستا غلام شي بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غلامو نوکرو خډیر وفادارو بل طرف ته د مور او د پلار ترونه خاندان د پسې غپه ده نو د پلار او ترونه ورونه به د پسې ګرځیدل یو ځای معلومات بل ځای چیرې زموږ غالک روکړي په دې کې وخت تیر شوی دی س کال دوا درې ارس چی په دې کې یو ورځ د دغه زید رضی الله عنه پلار او تر یا رور او تر مکه تر ورسید چا ورته وی الک دقه سی الک مکه کې شته محمد سره دی صلی الله علیه وسلم دیرال النبی علیہ السلام ته وی چې دغه سی زمون یو الک دی زید نوم دی دغه سی مونږ نه رک شوی دی نبی علیہ السلام ته آو ما سره دی خو دغه سی ما ته د غلامه په شکل را رسیدلې خو زه تاسو نه نه منې کوم خدا به اختیار بده دی الکی کده تاسو سره ته زبې نه منې کوم او کده یې ساره ده نه تاسو بیا په زور نه بوځي وی سید بالکل دا درسته خبر پلار او ترې یا رور او ترې رال زید رجلان هروغس چې دا سه اولی دوی دا پیجنې نه دا وته آو دا مې پلار تر یا رور او ترې وی دی یو خبره راغلی دی وای چې د مون بوزو نو اختیار ستاره زی امم تلی شي او کی ساره دوتوی یا رسول الله زنزم زکه د مور پلار او د خپل خاندان نه خو زیاته مینا پیغمبر مال را کړی نو پلار یا تر یا رور تری وی سید بس چې دې دلته خوشاله ده بس مونږ هم خوشاله یو دون راته پته ولای چې جام دې ده او پزې ده بس دلته خوشاله ده خوشاله د ډېر لوی وفاداری وکړه نبی علیہ السلام د نذیر زیات خوشاله شي نو نبی علیہ السلام دا سوکړه چې قریشو کې اعلان وکړو دا د عربو رواج بو متبنا به جوړو زوی به وته وي نو نبی علی السلام قریشو کې اعلان وکړو چې دا زما زوی متبنا یک نبی علی السلام ته زوی وي دا غي بدله ولا په دې طریقه ورک بیا نبی علی صلوات و سلام سره او نبی علی السلام نبوت پاخ کې د پیمان امر وړو دغه چې هغه اول اول کسان چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان وروړو نو یو ابوبکر صدیق دی سړو کې زنانو کې خدیجه الکبرا دا دارنګ بل پکې علی رضی الله عنه د ماشومانو کې او غلامانو نو کرانو کې دا زید دی دیو جن نبی علیہ السلام په یو موقع چاته تپوس کړو ستا دا دین څه دین دی ابتدایي وخت کې نو د دین وضاحت یو نو بیا نبی علی السلام ته وی تا سره ستا په دې دین کې څوک مرګري دي نو نبی علی السلام هغه ابتدایي وخت کې ویلو حر و عبد یو را سره آزاد دی ابوبکر او بل غلام دی دا زید بن حارثه یاد علی رضی الله عنه هغه زکه دغل ته ذکر کړي نو چا معشوم نو بهر حال د اسلام راوړ نبی علیہ السلام سره بیا نبی علیہ السلام دل وعده وکړو او خزه ولو کړه ام ایمن رضی الله تعالی ام ایمن د نبی علیہ السلام د پلار د عبد الله سے وینځوا او دا نبی علیہ السلام هم لوی کړو دا د نبی علیہ السلام داسې رضای مور غونتم ده نو دا د نبی علی السلام نه د پلار نه نبی علی السلام د پاتې وا ام ایمن ډیره برکتی خزوا مشره نو د زید ته اپنه کاک نو د خزه چې دا اول هغه ام ایمن او د دې ام ایمن نه زوی پیدا شو اسامه رضی الله تعالی اسامه ابن زید دا زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ډیر ګرانو او دا اسامه پیغمبر ته ډیر ګران په یو موقع دا اسامه ډیر کشر لکو د کم عمر د یو سریه کې امیر ک نو بازو خلکو یې د خو کشر لک دی د امارت دلانه مسنګ تیری چې نبی علی السلام وریدل نو نبی علی السلام صحابه ته وی د د پلارم زما محبوب او دیم زما محبوب دی نو نبی علی السلام ته ډیر ګران فتح مکه په موقع باندې چې نبی علی السلام مکه ته فتح لته دا اسامه ځان سره پوښ کینول لکه دې گویا کې متبنان وسو کنه متبنا نو بهر حال ام ایمن سره ول نکاح کړي و دا غین زوی دا زید رضی الله دا اسامه رضی الله نو پیدا شو دا په نه پینزم کال د هجرت چې وشو نو په دې پینزم کال د هجرت نبی علی السلام دل دویمه نکاح وکړه عربو باندې کوونه ډیر کول عام آی والا د ترو لور وکړه زینب رضی الله عنها د د ترو لور د نبی علی السلام ترور د صفیه رضی الله عنها دا غي لور ده زینب نبی علیہ السلام ول نکاح باندې اکول غستل ا د قریشو د خاندان دا او دا غریب غلام دی نو اول د نبی علیہ السلام دا ترور او دا زینب پنه و خوشاله خو چونګه د پیغمبر حکم او د قران سورته عذاب آیات راغې چې ما کان علی مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم الله او د الله رسول یو فیصله وکړي نو بیا به پکې مؤمنان خزه سړي خپل رایګان نه چلي بس دوی غاړه کې نکاح وشوا خدا وا کور جوړ نشو د دواړ خامخا بس هغه کف بنو برابر کنه د خوا د قریشیه دا هغه یو غلام سړی دی د نبی علی السلام ته شکایت یا رسول الله دا زما زینب کور نه جوړي نبی علیہ او زدا سے کوم بس طلاق باور نبی علیہ السلام ته خیر دې صبر ورک صبر کا طلاق مور نبی علیہ السلام سره دا خطر وه چې سنا زینب لده طلاق ورکی نو ترور و ما پس راځي چوګرستا په خلی می ورکا او کورې جوړ نشوس به تکه زی سنگو کم زکه چې عرب بوي چې انګور سره نه کاو کړه متبنا دی کنه نو نبی علیہ السلام دې خبره نه یریده او دویم دام و چې الله راتونه وی چې نه کاو کا نو دته به بار واره صبر کوا خو خو نه ونک اخر دا چې بس کور جوړ نشو قران مې فلما قضا زید منها وترا بس د زید او د دې کور جوړ نشو بس اخر طلاق را چې طلاق راغې نو نبی علیہ السلام ته حکم شو نکاح پیوته او دا خپل زینب رجلان هوی چې په نورو مهاتو باندې زما دا خصوصیت ته او بلکې نورو مهاتو تبوي ستاسو نکونه ستاسو پلارانو ولیانو تړلی دی پیغمبر سره او زمانه کا الله عرش کې تړلی دې خصوصیت ځکه دې نکاوی بره شوی دیو جن دې په نکاح کې مہر دا نور شي نه غوان دا شي نه نو ولی بره شوی دا کنه تیار نکاح بس الله حکم او مقصد پکې دا الله رب العزت داو چې دا کم د جاهلیت والا رسم دی دا ختم شي ځکه په خلی چاته زوی ویل دا حقیقت کې زوی کیږي نه ټیک دا زوی وته ویا سي دینی رور دینی زوی شو خپل تعلق هغه وسره ساته خو حقیقت کې زوی کیږي نه سوره احزاب کې الله رب العزت دا مسله بیان کړی دا او بل دا و چې زوی خو حقیقت کې نه دی نو جاهلیت والاو د هغه متبنا خزه سره نیکام داسې حرام بد غنل لکه د زوی خزه سره انګور سره نو الله رب العزت دقه رسم د نبی علی السلام په ذریعه مات نه کېوکړه اگر چې پاغي باندې اولیا غوغا شوروش منافقانو اعتراضونه شروع کړل يهودو شروع کړل منافقانو یو اعتراض دا کاو وګوره چې پینځمه خزه وکړه دا وکه نبی له سلام سلور وې دا پینځمش او قران خو یې سلور وکوي ناغا قران سوره عذاب کې بیان کړ چې پیغمبر باندې د سلور پابندی نشته د امت د پاره سلور دی او پیغمبر د پاره سلور قسم دی په دې سلورو قسمو کې چې څومره کوي دا د خصوصیت نو د نبی علی السلام به یک وک نه بی بیانې نکاح کې وی چې کله وفات کېده او ټول دولس دیارلس دی هغه وفات شوی دی خدیجه الکبرى مکه کې وفات شوه دارنګ د دا نبی علیہ السلام بل بی بی د زینب ام د نبی علیہ السلام په ژوند کې وفات شو نو دارنګ سپکی وینځي وی د نبی علیہ السلام لکه نفیسا رضی الله عنها او دارنګ چې ریحانا سو کوئی د وینځه وا سو کوئی نو مل مومنین بهر حال د کې اختلاف خو بهر حال یو اعتراض دی چې ده زیاتې وکړې دویم داو د خپل زوی یعنی متبنا خزه سره وک نو الله رب العزت د دې دواړو خبرو تفصیل په سوره احزاب کې کړي چې د خلی زوی حقيقي زوی نکېږي لہذا داغه خزه سره د طلاق یا داغه د وفات نه بعد نکاح جایز ده دا حقيقي زوی خو نه ده او دویم نبی علیہ السلام ته د غنو خزو کولو اجازت بهرحال په دې طریقې الله رب العزت دا زینب رضی الله عنها نکاح بیا نبی علیہ السلام سره وکړ انس رضی الله عنه وای چې کله دا نکاح وشوا او نبی علیہ السلام بس زینب رضی الله عنها کور تراوستا نو زه خادمم دا د نبی علیہ السلام خادم د نبی رسول الله ډېر خادمانو دارشي د پاره خپل خپلو بلال رضی الله عنه جدا خادم دی انس رضی الله عنه جدا خادم دی داسې خادمان د انس رضی الله عنه اصل کې د کور خادم د کور دا د امهات المؤمنین ورشه دا شعر وړه یوسا دا خزی کوي دا ځکه نه نه د کشرو نه دا کارونه به پد کول سوال جواب وړل راوړل نو انس رضی الله عنه ما د نبی علی السلام چې ورشه سوکم چې د تر په لارا بار ملاوي ده وته ولیمه درازه ساده طریقه ولا خنن سوا زمون ولیمه او دا کارونه دونه ګران شوی دي چې حد نه رسمونه ریواجونه خرافات ساده کارو دا ګیلې مانیم نه ویل کده مونږ نن سبا نو هغه انس رضی الله عنه ماته وی ورشه چې څوک بس او بس وته راځي ولیمه نبی علیہ السلام په دغه موقع په دې ولیمه کې یو چې دی نو ساروی ګډ چیلی لال کړی او روټی وه بس اوی بس چې کم مرګري صحابه کرام مالی دل بس ای ته راځه ولیمه ده په دې کې دغه وخت کې لا پردې حکم نو راغله نو زینب رضی الله عنها کور کې او ګډ کې دا سناسته دا او صحابه راځي او روټه خوري او زی په دې کې روټه موټه خوړل شو نو سکه سانوس خیال نه ده صحابه نه نه سګب شپ لګی د خلکو عادت دی کنه په واده ماده کروټه مشي مم لګی غپونه لګی نا کسان ناستو نبی علیہ السلام یو ځل رانه راوت چې دی وتلی آی ناست نبی علیہ السلام ووت واپس لاړو مهاتو کر یو بی بی کورته بل ایو ته مبارکه وې د نوې واده او د نکاح بیا راغی انس وې زور پسې وشاتنو د پیغمبر کور ته به اجازه هم نه ځاینده کی ځکه سو پورې پردې حکم نو راغله نو خلک تل راتلل یا پردې حکم راغی اجازه بوسی او که چرته تاسو ته د س روټه و غیره دعوت درکړې شي نو د وخت نه مخکې مزه چې التلا پخلې نه دی شوی ته ته مخکې نه تیار ناز دویم دا خوراک وکې نو بس بیا مقصد پوره شوزا غپې ملګا ها یو خدای چې الته د خدمتي یا دا لره نه راغله دای د کور مل مې خو چې کم بس کارو شو بس بیا ځه چې کار دیني نو دا آداب خولې شو بهرحال هغه صحابه کرام پاسې د لوتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس دنه کور تراغه نو ایزوخه خادم هم زمر پس را روانو کشرو نو چې زور پس دنه نه وتم نو چې کمرې تتلم داسې یا دنه نو نبی علیہ السلام پرده راواچو بزم پر دې نه بار پاتې ما ته پته ولګی چې پر دې حکم راغې نو د پر دې حکم دغه وخت کې بیا نازل شو نو دا واقعات دا د شپږمې هجره د دې احزاب او خندق نه بعد دا یو سوشوي دا سنورم دي ان شاء الله غوبل زلوایو قولوا قولي هذا